ایا جهاد ورانې او ویجاړی دی؟ ایا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ ایا جهاد د شرق او غرب له لورې د تواغیتو په خوله د نورو لسګونو څپل شوو نومونو یوه پدیده ده؟ او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاظ او د ټول بشریت د هراړخیز پرمختګ او امن زېری دی. اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې او ورته نورو موضوعاتو په اړه پوښتنې او د هغې هر اړخیز مدلل او قانع کوونکي څېړنیز ځوابونه. کوم کارونه، اقوال، اعمال دي چې سړی پرې د اسلام نه خارجېږي؟ مسلمان چې د اسلام نه خارجېږي د هغې ډېر اسباب علما کرامو ذکر کړي دي، تر دې چې بعضې علما کرام پېنځه سوو ته هم رسوي او دوه سوو درې سوو ته هم رسوي، خو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه په خپل کتاب کښې چې نواقض الاسلام د اسلامي خلافت د مجاهدینو او د خوارجو په صفاتو باندې شیخ صاحب تاسو ته پوره معلومات او تفصیل در کړی او د دغه ځواب دویمه برخه په نننۍ خپرونه کښې تاسو ته وړاندې کېږي چې په دغه کښې هم د اسلامي خلافت د مجاهدینو او خوارجو د صفاتو تر منځ مقایسه ده نو بیا به تاسو په خپله پوه شئ چې څوک خوارج دي او څوک نه دي. راځئ دغه ځواب دویمه برخه واورو او انشاءالله په راتلونکي خپرونو کښې به دغه ځواب درېیمه او وروستۍ برخه تاسو ته وړاندې شي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم د خلیفه کېدلو لپاره د نورو شرایطو برسېره د قریشیت شرط ضروري دی، ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، الایمة من قریش، خلفاء به د قریشو څخه وي او په دې معنا کښې نور ډېر احادیث هم روایت شوي دي. دا قسم احادیث د خلافت اسلامیه مخالفینو پر مخ ډېر زورور او زوردار وار او ګوزار دی. القاعده او امارت پاکستان او نور جهادي ګروپونه نن د خوارجو دغې عقیدې ته معتقد دي خو بدبختانه دوی ډېر په سپین سترګۍ نن د خلافت مجاهدینو ته خوارج وایي او قلب الحقایق کوي واقعیتونه پټوي خو لمر په ګوتو نه پټېږي نن وګورئ چې د خلافت د مجاهدینو خلیفه څوک دی د چا لمسی دی الحمدلله ثم الحمدلله زموږ خلیفه قرشي حسیني دی د نبي صلی الله علیه وسلم او فاطمې رضي الله عنها د لمسو څخه دی او د خلافت لپاره ټول شرطونه ورپکې پوره دي د مسلمانانو دوست او د ټولو کفارو دښمن دی نو امارت پاکستان او نورو ټولو جهادي ګروپونو او بالخصوص د القاعده مجاهدینو لپاره ضروري ده چې سوچ وکړي او فکر وکړي چې نن د دوی بیعت له چا سره دی ایا دوی د قرشي سره بیعت لري ایا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث چې فرمایي العمة من قریش عمل کړی دی ایا دوی دې حدیث ته معتقد دي ایا د دوی مشران د دې حدیث مصداق دي ای د القاعده مجاهدینو ځانونه د ډاکټر ایمن ظواهري د شومو اهدافو څخه مه قربانوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره د ظواهري په پښو کښې مه ورغورځوئ ظواهري خطا کېږي خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې نه خطا کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبر ورکولو کښې نه خطا کېږي ای د امارت پاکستان تېروتلی مجاهده! د امارت پاکستان مشران خو په کوېټه او اسلام اباد او پېښور کي بنګلې لري، د تورو ښيښو په قېمتي ګاڼو کي ګرځي، قېمتي پلاټونه او کورونه ورته ایسای مهیا کړي دي، لکن ستا ایمان ای مجاهده ډېر په ویړیا توګه خرابوي او باطلوي، د دوی د خواهشاتو قرباني مه ګرځه، د دوی د خبیثو اهدافو لپاره خپله دنیا او اخرت مه تباه کوه. ای تېروتلی ناپوهه مجاهده! هغه چا ته د مشرۍ حق مه ورکوه چا ته چې شریعت د مشرۍ حق نه وي ورکړی. شریعت اسلامیه غیر قریشي ته د خلیفه کېدلو اجازه نه دی ورکړی، نو ته څرنګه د دغسې کس لپاره د حدیث خلاف د مشرۍ حق ورکوې؟ او بیا د ناحقه مشرۍ لپاره خپل ځان قربانوې او خپل دنیا او اخرت تباه کوې. مجاهده! نن ژوندی یې، دنیا دارالتوبه ده، ځه شه، توبه وکړه او د خلافت د کاروان سره مل شه، مخکې له دې څخه چې د خلافت د زمري مرمۍ دې سینه در سورۍ کړي او د همېشه لپاره جهنمي وګرځې. او د خوارجو بل صفت چې نصوص او ادله په غلطو او خطا محملونو حملول او د خپلو خواهشاتو مطابق په غلطو معنو باندې حملول دا صفت هم لله الحمد د خلافت په بچیانو کښې نه شته د خلافت مجاهدین او علما نصوص په هغو محملونو او مصداقونو حملوي چې کوم محملونه سلف صالحینو ذکر کړي دي او فهم ترې د سلف صالحینو د فهم مطابق اخلي او د خوارجو دا صفت د حرمینو شریفینو سروري او مرتب حکومت علماو کښې موجود دی کوم چې عبارت دی د اللجنة الدائمة للبحوث العلمیه او هیئت کبار العلماء څخه او همدغه رنګې د افغانستان او پاکستان او نور تش په نامه اسلامي حکومتونو علماوو کښې دا صفت د خوارجو موجود دی یعنې هغه علما چې د دغې مرتدو حکومتونو تایید کوي او ورته اسلامي وایي ځکه دوی نصوص او ادله د خپلو خواهشاتو او خبیثو ریالونو او ډالرو او پلیتو منصبونو د حصول لپاره کفارو او مرتدو حکامو ته مسلمانان او د خلافت اسلاميه د اسلام اصيلو بچيانو ته کافر يا خوارج وايي او د قرآن کريم هغه آيتونه چې د کفارو او منافقانو په هکله نازل دي چې په مځکه کې د فساد نه کولو مفهوم واده آیتونه دي د خلافت اسلامي په مجاهدینو تطبیقوي فساد چې حقیقت کې کفر ارتداد او الحاد او نفاق ته وایي ولې دوی یې په جهاد تطبیقوي د الله په لاره کښې په قتال یې تطبیقوي نو د خوارجو همدغه صفت وو لکه چې په صحیح بخاري کښې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اثر دی فرمایي انهم انطلقوا الى آیات نزلت في الکفار فجعلوها على المؤمنین خوارجو هغه آیاتونه چې د کفارو باره کښې نازل وو په مؤمنانو یې تطبیق کړل او دا کار د اوس وقت خوارج هم کوي د فساد اطلاق اکثر په قرآن کښې د کفر او نفاق او د حق د مخنیوي په حقله شوی دی لکن د نن زمانې خوارج صفته ملیان ولګېدل فساد په جهاد او قتال فی سبیل الله سره تفسیروي او تعبیروي لله الحمد د خوارجو یو بد صفت هم د اسلامي خلافت په مجاهدینو کښې وجود نه لري بلکې د خوارجو ټول صفات د خلافت په دښمنانو کښې وجود لري او پوره پوره ورکښې موجود دي د خوارجو بل صفت په ایمان کښې استثناء حرام ګڼل یعنې انا مؤمن ان شاء الله یعنې زه ان شاء الله مؤمن یم دا ویل حرام ګڼل او د حراموالي عقیده یې ساتل لکن لله الحمد دا عقیده د خلافت د منهج سره تضاد لري او د خلافت بچیان د دغې عقیدې څخه مبرا او بېزاره دي ځکه د خلافت اسلامي د قایدینو او مجاهدینو عقیده کاملا د اهلسنه والجماع عقیده ده کومه چې د قرآن او سنت علی فهم سلف څخه ماخوذ ده انا مؤمن ان شاء الله ته استثنا فی الایمان وایي د عقیدې په کتابونو کښې علما د استثنا فی الایمان په هکله درې قوله لري اول قول استثنا فی الایمان واجب ده دا د کلابي قول دی ځکه دوی وایي موافات معلوم نه دی خاتمه مجهوله ده نو ځکه انا مؤمن ان شاء الله ویل واجب دي دوهم قول د مرجیة الفقهاء دی چې استثنا فی الایمان حرامه ده او درېیم قول د جمهورو اهلسنة والجماعة دی چې جایز ده یعنې استثنا کول او نه کول دواړه جایز دي خو په دوه اعتبارونو سره ځکه د ایمان دوه مرتبې یو مرتبه یو مرتبه ده د ایمان ایمان مطلق یعنې ایمان کامل نو استثنا په دې مرتبه کښې جائز ده او دغه استثنا تعلق لري د متطلباتو او مقتضیاتو سره او تعلق یې د اعمالو سره دی نه د تصدیق سره چې قول القلب دی نو استثنا فی الایمان جائز ده ځکه که انا مؤمن وویل شي او انشاءالله ورسره ونه ویل شي نو تزکیه به را شي د ځان صفایي بیانول او د ځان تزکیه به را شي او د ایمان بله مرتبه د مطلق ایمان ده چې عبارت دی د تصدیق څخه نو استثنا راجع ده ایمان مطلق ته نه مطلق ایمان ته نو په لهذا استثنا په ایمان مطلق کښې جایز ده او متعلق ده د اعمالو سره نو که استثنا ونه شي نو تزکیت النفس لازمېږي او دا حرام کار دی البته په مطلق ایمان کښې استثنا ټیک نه ده او مرجعة الفقهاء چې استثنا تل ایمان حرام ګڼي دا د دې وجې چې ایمان د دوی په نزد عبارت دی د تصدیق څخه فقط نو که انشاءالله وویل شي ورسره نو راجع به وي تصدیق ته نو مستلزم کېږي شک ته او په تصدیق کښې شک راتل خو کفر دی البته د دوی مذهب له دې وجې باطل دی چې دوی ایمان عبارت واخیستلو د تصدیق فقط څخه او حال دا چې ایمان بسیط نه دی بلکې مرکب دی قابل د زیادت او نقصان دی اجزا لري قول القلب واللسان او عمل القلب والجوارح اجزا دي د خوارجو بل صفت او علامه او عقیده وه خروج او پاڅون کول د ظالم او فاسق خلیفه او امیر په مقابل کښې یعنې هغه ظالم او فاسق امیر چې کفر صریح او بواه ترې نه وي صادر شوی لله الحمد د خلافت اسلامي مجاهدین د دې عقیدې او صفت څخه بري او بېزاره دي د خلافت د مجاهدینو قتال او جهاد او پاڅون یا د مرتدو حکامو په ضد دی او یا د اصلي حربي کافرو په ضد دی اوس وخت کښې چې تش په نامه اسلامي هېوادونو باندې کوم حکام مسلط دي دوی کلمه ګو کافر او مرتد دي د دوی څخه په لسګونو د اسلام نواقض صادر شوي دي دوی خپل اسلام مات او ټوټه ټوټه کړی دی او د لا اله الا الله کلمه یې بار بار ماته او بې مفهومه ګرځولې ده او د طوطي په شان یې ګرده دوی ته هېڅ فایده نه لري تر څو چې د دې کلمې په متطلباتو او مقتضیاتو او شروطو باندې راتګ ونه شي، دا کلمه د مسلمان څخه د توحید عقیده او ژوند غواړي، دا کلمه د تا څخه ولاء المسلمین او عداء الکافرین او المشرکین غواړي. اسلام او ایمان فقط د لااله الا الله او یا د لمونځ نوم نه دی، بلکې اسلام پوره دین ته وایي. اسلام پوره دین دی، تګلاره ده. بعضې اسلام منل او بعضې نه منل دا د ټول اسلام نه منل دي. ځکه په یو پېغمبر کفر کول په ټولو پېغمبرانو کفر دی او په یو ایات کفر کول په ټول قرآن کفر دی د خلافت اسلامي غورالي مجاهدین او عمرا مشران دا عقیده لري چې د اصلي کافر او مرتد کافر په مقابل کې پاڅون او قتال فرض دی او دې ته د قرآن او شریعت په اصطلاح کې جهاد او قتال فی سبیل الله وایي البته که د امیر شرعي څخه نواقص د اسلام او د لا اله الا الله ماتوونکي نه وي صادر شوي خو ظلم یا فسق او فجور ترې صادر شي نو په ګناه سره چې د کفر څخه ښکته وي د امیر په ضد خروج او پاڅون حرام کار دی او د دې لپاره دلیل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي دعانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا او په سختۍ او اسانتیا کې او په داسې حال کې هم چې له مونږ څخه زمونږ حقوق منع کړای شي هم به اطاعت کوو او دا چې مونږ به د حکامو او مشرانو سره جګړه نه کوو تر څو چې ترې صریح او بوح کفر نه وي لیدل شوی یعنې ښکاره کفر ترې نه وي لیدل شوی ظني او وهمي کفر نه بلکې بادلیل او مدلل کفر نو د دې حدیث څخه ثابت شو چې د مسلمان امیر په ضد فاسد حرام دی تر څو چې په ښکاره کفر سره کافر شوی دی او ښکاره کفر فقط دا نه دی چې په خولو ووایي چې زه کافر یم بلکې د ښکاره کفر څخه مراد دا دی چې داسې قول یا فعل وکړي یا اعتقاد وساتي چې د دلایلو په رڼا کښې هغه کفر وي لله الحمد د خلافت مجاهدین د مرتد حکام او مرتد شیعو په ضد مقدس جهاد او قتال په سبیل الله کوي او دوام ورکوي تر هغې چې د دوی د نجس وجود څخه مقدس ځایونه او مځکې حتی ټوله مځکه د شرک او کفر د تسلط څخه وژغورل شي او اسلامي خلافت په وړاندې زورور کافر او مشرک پاتې نه شي او په ټوله دنیا د الله قانون مسلط شي او مسلمانان د عزت او حریت د ژوند څښتنان شي خو افسوس صد افسوس د القاعده او امارت پاکستان په مجاهدینو او د هغه جهادي تنظیمونو په حال چې نن د خلافت اسلامي پر ضد یې اسلحه پورته کړې ده او خپل ټول توان او طاقت د خلافت او توحید او شریعت اسلامیه په خلاف استعمالوي. یو طرف ته ورکړي د خوارجو دغه بد صفت موجود دی چې د شرعي امیر خلیفه په ضد یې پاڅون او جګړه شروع کړې ده او بل طرف ته د دوی د دغې جګړې فواید نېغ په نېغه د الله د دین دښمنانو ته ورځي او بیا لا دا چې دوی د دغې جګړې عوامل د الله د دښمنانو یهود او نصاراو او آی اس آی څخه مباشرتا اخلي او د اوباما ملعون په مشرۍ تلواله کې برخه لري او نه پرېږدي چې د قرآن او سنت حکومت راشي، خلافت علی منهاج النبوة قایم شي او مسلمانان د ذلت او ظلم او بربریت څخه وژغورل شي او د ارام ساه واخلي او د خوارجو بل بد صفت او علامه هغه دا چې دوی شروط تکفیر او موانع تکفیر ته نه ګوري او په ظنونو او شبهاتو او خواهشاتو سره مسلمانان تکفیروي اوس ګورو چې ایا دا صفات دا شرایط د تکفیر او دا علامات د تکفیر ایا د خلافت مجاهدینو کښې وجود لري په رڼا کښې مقدس عبادت کوي نه ورکښې افراط کوي لکه د خوارجو په شان او نه ورکښې تفریط کوي لکه د مرجیو په شان بلکې د دوی په منځ منځ کښې چلېږي که چا کښې مکفره ګناه او معصیت موجود شي او شرطونه د تکفیر متوفر وي او موانع د تکفیر منتفي او مرفوع وي نو بیا تکفیر واجب بولي او مقدس عبادت ورته وایي ځکه په تکفیر باندې د مرتد قتلول بنا دي کوم چې واجب دی او همدغه رنګې په تکفیر ولا او برا بنا ده کوم چې واجب دی په لهذا تکفیر مطلقا مضموم هم نه دی او مطلقا ممدوح هم نه دی بعضې تکفیر عبادت دی ممدوح دی او بعضې یې مضموم او ګناه کبیره ده که مسلم ته بغیر د وجود د مکافر څخه کافر وویل شي نو دا ګناه کبیره ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ومن قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله او په یو بل روایت کښې دي ومن رما مؤمنا بکفر فهو کقتله صحیح بخاري کښې دا روایت دی چا چې مسلمان ته کافر وویل نو ده دومره ګناه وکړله لکه هغه مسلمان چې یې قتل کړی او قتل د مسلم خو کفر نه دی بلکې معصیت کبیره دی تر څو چې قتل د مسلم ته حلال ونه وایي او کوم چې هغه حدیث دی چې نبي علیه صلات وسلام وایي چا چې چا چې چا ته کافر وویل نو دا د کفر کلمه ځای ګوري که په هغې کښې موجود ځای د دې کفر خو په هغه باندې حملېږي او که نه نو بېرته ده ته واپس کېږي نو دې واپسۍ نه مراد دا نه ده چې دی پرې کافر شو رښتیا اسلام نه ووتو بلکې مراد دې نه یعنې د هغې ګناه را واپس کېدل دي چې د هغه ګناه د دغې کلمې ګناه ورته را واپس کېږي چې دې مسلمان ته کافر وویل ده نو ګناه یې څه ده ګناه یې دا ده چې دې حدیث کښې ذکر شو بیان راغی چې فهو که قتلي ګناه یې دومره ده لکه د یو مسلمان په ناحقه وژل لکن د چا کفر چې بواح او صریح وي نو دغسې کس ته کافر نه ویل کفر دی دا ډېره حساسه مسله ده خلکو ته د جهل له وجې دا ډېره غټه خبره معلومېږي چې مسلمان ته کافر وویل شي البته غټه ګناه ضرور ده لکن کفر ته نه رسېږي او بل طرف ته کافر ته مسلم ویل دا کفر دی، مسلم پرې د اسلام د دایرې څخه بهر کېږي، ځکه دا د الله رب العالمین تقدیر دی چې الله چا ته کافر وایي او ته ورته مسلم وایي، لکن علمای سو او درباري ملایانو یو جانب ته چې مسلم ته کافر مه وایه ډېر زور لګولی دی، پام چې ګوره مسلم ته کافر ونه وایي، پام کوه غواړي چې کلمه ګو ته کافر ونه وایي. په دې یې ډېر زور لګولی دی او دا ځکه چې دې خبره کې ظاهرا مرتدو حکامو ته فایده رسېږي چې دا حکام خو مسلمانان دي لا اله الا الله وایي لمونځ کوي نو دوی ته کافر مه وایه تدلیس او تلبیس کوي د حکامو صریح کفر ورته په نظر نه ورځي لکن بې مفهومه او بې شروطه کلمې ویلو ته ډېر په ګرندو ګرندو ګوري لکن د بل جانب خطر نه سترګې پټوي چې کافر ته مسلم وایي او حد دا چې دا کفر بواح دی په دې کار کافر څوک چې کافر ته کافر ونه وایي هغه خپله کافر کېږي او د سلفو دا اصل د نصوصو څخه ثابت او مستند دی کافر ته کافر ویل واجب دي، لکه ظالم او فاسق ته عادل ویل حرام دي او لکه چې آکل ته او شارب ته اکل ویل او نایم ته مستيقظ او مستيقظ ته نایم ویل، ناسي ته ذاکر او ذاکر ته ناسي ویل، جالس ته قایم او قایم ته جالس ویل، قلب الحقایق دی، همدغه رنګ یې کافر ته مسلم ویل دروغ او قلب الحقیقت دی او مسلمان پرې د اسلام له دایرې څخه بهر کېږي او کافر کېږي او له دې وجې چې کافر ته کافر ویل واجب او ضروري دي، د اهلسنة والجماعة یو معتبر امام امام البربهاري فرمایلي دي، ولا یخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتی یرد آیة من آیات الله عز من کتاب الله عز وجل او یرد شی من افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم او یصلي لغیر الله او یذبح لغیر الله واذا فعل شیئا من ذلک فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام شرح السنة د بربهاري صاحب امام بربهاري وایي چې په تا باندې دا واجب ده چې هلته به بیا کافر وایې بیا به چپ نه پاتې کېږي او د حرمینو شریفیانو سلوري مرتد حکومت د قضا پخواني رئیس ابن باز دی په خپل کتاب مجموع فتاوا ابن باز کښې ویلي دي فالواجب على المسلمين أن يتبرأ من عارض غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده پر مسلمانانو فرض او واجب ده چې د غیرالله د عبادت کوونکي څخه براعت وکړي او د هغې د کفر او ضلالت عقیده وساتي واجب ده فيه تر دې چې یوازې پر الله ایمان وساتي او د سعودي د علماو نه یو معتبر عالم ابن عثیمین شیخ هم ویلي دي تکفیر المعین اذا وجد سبب تکفیره واجب د یو معین شخص تکفیر هغې ته کافر ویل چې کله د تکفیر دپاره سبب موجود شي دا تکفیرول یې واجب ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین په دې کتاب کښې دا عبارت دی او همدارنګه په القول المفید علی کتاب التوحید کښې هم دا عبارت موجود دی دې ته ورته عبارت هغه ده وایي یجب الا نجبن عن تکفیر من کفره الله ورسوله یعنې د معین شخص د تکفیر سبب چې موجود شي نو تکفیر واجب دی او وایي لازم ده چې مونږ د هغه چا تکفیر څخه بزدله نه شو چا ته چې الله تعالی کافر ویلي وي، د دې علماوو د اقوالو څخه معلوم شو چې کافر ته کافر ویل فرض دي، واجب دي او دا ډېره ضروري خبره ده. نو لله الحمد چې د خلافت اسلامي مجاهدین مشران او کشران ټول د چا بې دلیله او بې موجبه تکفیر نه کوي، بلکې د کافر تکفیر واجب او فرض بولي، ځکه چې ولا او برا پرې بنا دي او ولا او برا خو فرض او واجب دي او قانون دا دی چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب چې د څه شي بغیر واجب نه پوره کېږي هغه هم واجب وي نو ولا او برا خو واجب دي او دا بغیر د تکفیر څخه نه شي کېدلی نو تکفیر هم واجب شو او الحمدلله بې دلیل او بې موجبه تکفیر کوونکي خو د خلافت اسلامي دښمنان دي چې د خلافت د مجاهدینو تکفیر کوي لکه د حرمینو شریفینو سلولي مرتد حکومت علما لکه د هیڅ کبار العلما عضوه شیخ ششري چې د خلافت اسلامي د مجاهدینو د خلافت د مجاهدینو یې ډېر په سپین سترګۍ سره تکبیر وکړلو او خپل جرم یې په نورو ور وتاپه اللهم صل وسلم علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین د خلافت غږ راډیو مؤمنه مجاهد اورېدونکو تاسې د پوښتنې او څېړنیز ځواب خپرونه واورده چې پکې چې پر فاحشې دېموکراسۍ، یهودو ته پر چاپلوسۍ او مرتدینو ته پر جاسوسۍ تورنو ملایانو، چې د کفري او بې اساسه قانون مشرحینو او مدرسینو، چې د آی ایس آی او سي آی اې پر مرکزو، دفترو، ادارو کې موظفو اخوندخېلو، ای هغه دوه مخو او شیطان صفتو درنده ګانو چې په نوم د اسلام خو په اصل کې د کفر د اول خط اربکیان ګرځېدلي یاست. د خوارجو ټاپې مو سمبال او د اسلامي خلافت پر خلاف مو وازې کړې خولې در ټولې کړئ. تاسو باید پر دې پوه شئ چې مونږ ستاسو له هر قسم رازونو، بحثونو او خصوصي مجلسونو خبر یو. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! زه همدا شېبه د خیاطۍ په یو دوکان کښې ناست یم چې یو دوه تنه ځوانان دي او مشینونه یې مخې ته دي او خیاطي کوي. له دوی سره غږېږم چې دوی څه خبرې لري او دوی د مجاهدینو څخه څومره خوشحاله دي او همدا راز په دې کاروبار کښې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ستاسې نوم څه شی دی؟ زما نوم حنیف الله دی. حنیف الله وروره څومره وخت کېږي چې خیاطي کوې؟ ولا بس وروره زموږ خو دا کسب دی تر پلار او د نیکونو نه راپاتې دی بس همداسې وخت تېرېږي بس چې کوز راځانه ږو بس همدې خیاطۍ کښې وخت تېروو بس واړه غټ همدې کښې را غټ شوو. ماشاءالله نو استاذي دې چا سره یاده کړې ده؟ چا سره دې خیاطي زده کړې؟ استاذ دې څوک دی؟ دا چې استاد خو مې مشر ورور دی اوس دستي ازر صاحب کښې او نور هر ورور بل مشر ورور نه څه زده کړې ده همداسې کورنۍ اول پلار نه زده کړې ده بس خیاطي او بس الحمدلله ښه صاحب کښې تېر دی اوس ازر صاحب ته پورې ښه ماشاءالله مجاهدین درته کالي راوړي که نه رختونه راوړي او که نه الحمدلله ولې نو ډېر کالي راوړي بس همدې مجاهد سره زمونږ ساعت وخت تېر دی بس همدلته همدو سره زمونږ ګزاره هم روانه ده بس خیاطي کوو بس هغو مونږ سره او مونږ هغو سره بس وخت ساعت تېروو سره زیات دی، بل دا چې دی مجاهد الحمدلله نن ورځې پورې موږ سره ظلم نه دی کړی، زیاتی را سره نه دی کړی، بس چې قرض نیسي موږ ورته بیا داسې هم نه یو چې پیسې راوړه، چې بس پیسې څه وخت ورسره پیدا شو. را شي بس بل مجاهد له پیسې ورکړي بس پیسې موږ ته خپله را رسېږي بس دلته څوک زیاتی نه شي کولی د چا حق نه شي خوړلی حال دا چې بیا ځینې عوام هم د دوی په خلاف باندې پاڅون وکړي، داسې خلکو ته یې څه پېغام دی؟ بس الحمدلله نن ورځې پورې موږ سره چا زیاتی نه دی کړی او که څوک دا خبره کوي چې یارې خلافت لیا ظالم دی لیا ماشومان وژني لیا چا ته کوم دغه رسوي تر نن ورځې پورې هېچا ته ظلم زیاتی نه دی رسولی را شي دلته دې وګوري په خپله باندې خبر به شي پته به ورته ولګي ولې چې موږ خو ډېر پخوا نه همدلته پراته یو ما په څېر باندې الحمدالله خلافت چا سره نن ورځې پورې کوم ظلم رسوله درنو په ډېر ماشاءالله مونږ دپاره خلافت ښه دی خلکو دا وضع هم کوي چې دوی کلینیکونه بند کړي دي مدرسې او مکتبونه یې بند کړي دي دا خبره تر کومه حقیقت لري او ستاسې ماشومان سبقونو ته ځي مدرسو ته ځي که نه الحمدلله زموږ ماشومان هم مدرسو ته درومي پخوا په څېر باندې هغې نه یې اوس ښه کتابونه ورکړي هغې نه ښه سبقونه یېي او بس مدرسو نه هم درومي او ښه ښایسته هغې نه ښایسته مدرسې هم ډېرې شوي ماشومان هم ورله زیات را درومي هر څه پکې ډېر دي الحمدلله څومره ماشومان چې دي د درې کالو نه پورته تر شلو کالو پورې هر یو کس کولی شي چې خلافت مدرسو ته لاړ شي خپل سبقونه ویېي خپل درسونه ویېي یو ماشوم هم بې درسه بې خلاغه پاتې نه دی بس الحمدلله ټول دلته ځي را او خلافت غږ راډیو الحمدلله هر وخت اورو زمونږ جمع به په باندې شپږ بجې شوې ده خو راډیو چالان وي بس مونږ جمع له لاړ شو بس چې راځو شپږ نیم بجې بس بېرته راډیو ته کېنو ټول خلافت راډیو غږ راډیو هر څه خبرې مونږ اورو نو په اخره کښې تا ته کوم یو نظم نشر کړم څه در ته نشر کړم چې سرور جانه زمونږ هغه نظم ډېر زیات خوښږي چې اخره کښې مونږ ته نشر کړې چې قریبا قریبا فسوف العجیبه قریبا قریبا فسوف العجیبه غربیانو او اروپایانو د ښځو په عزت پورې څومره خندا شروع کړې ده او د ښځې مرتبه څومره له خاورو سره خاورې کړې ده اسلام ښځه په خپل سوري کې د عفت پاک دامنۍ امن مینې عاطفي او دغه راز د ژوند په نورو خوږو نازوي او غربي داړه ماري د غولوونکو اصطلاحاتو حقوقو او سمبولیکو نومونو په پلمه ما انسانان او پېریان نه دي پیدا کړي مګر د دې لپاره چې زما بندګي او عبادت وکړي. په دې جن او انس کې سړي او ښځې ټول داخل دي. لکه بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه چا چې نیک عمل وکړ که هغه نارینه یي او که ښځینه یي نو دی ته به ښایسته ژوند ورکړو او د دی د ښایسته عملونو په بدل کې به دی ته ښایسته اجر ورکړو نو زما عزتمندو خویندو لکه څنګه چې الله رب العالمین سړي مکلف کړي دي همداسې الله رب العالمین ښځې مکلفې پیدا کړي دي مکلف مخلوق پیدا کړی دی او څرنګه چې الله سبحانه وتعالی سړو ته په ژوند کې مسؤلیتونه ورسپارلي دي نو داسې ښځینه انسانان هم مسؤول مخلوق پیدا کړی دی دی ته مسؤلیت په غاړه کې ورچولی دی لکه څنګه چې الله رب العالمین سړي د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي همداسې الله رب العالمین ښځې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي لکه څنګه چې الله رب العالمین د سړو نه دا غواړي چې الله رب العالمین ته د ځان نږدې کېدو اسباب ولټوي نو همداسې الله سبحانه وتعالی د ښځو نه غواړي چې په نیکو اعمالو باندې د الله رب العالمین ته ځان نږدې کړي او څنګه چې الله رب العالمین د سړو دپاره جنت او جهنم پیدا کړي دي همدغسې د ښځو دپاره جنت او جهنم پیدا کړي دي نو د همدې وجې نه لکه څنګه چې سړو له په کار ده چې خپل مکلفیت وپېژني همداسې د ښځو لپاره په کار ده چې خپل مکلفیت وپېژني او لکه څنګه چې سړو له په کار ده چې خپل مسؤلیت وپېژني داسې ښځو له هم په کار ده چې خپل مسؤلیت وپېژني او لکه څرنګه چې د سړو دپاره په کار ده چې خپل دین زده کړي همداسې د ښځو دپاره په کار ده چې خپل دین زده کړي ځکه چې زما عزتمندو خویندو همدغه دین زمونږ او ستاسې دپاره په دنیا او آخرت کې د کامیابۍ ذریعه او سبب دی او د دې دین نه غیر زمونږ او ستاسې دپاره په مسلم کښې هم دلته سړي او ښځې دواړه داخل دي او د علم نه د دین علم زده کول مراد دي د دین ضروریات زده کول ترې مراد دي نو زما عزتمندو خویندو که موږ او تاسې د الله رب العالمین د دین په باره کې علم ونه لرو د خپل دین د ضروریاتو نه خبر نه یو نو بیا به عمل څنګه وکړو او چې کله مونږ او تاسې په خپل دین باندې عمل ونه کړو او خپل دین ونه پېژنو نو بیا به مونږ او تاسې الله رب العالمین ته جواب څنګه ورکوو کله چې په قبر کې سړي کېښودل شي او که ښځې کېښودل شي نو د هغې نه یو درې پوښتنې کېږي یوه پوښتنه دا ده چې ستا رب څوک دی دویمه پوښتنه دا ده چې ستا پیغمبر څوک دی او درېیمه پوښتنه دا ده چې ستا دین څه شی دی نو چې کله مونږ او تاسې په دنیا کې نه دین زده کړی او نه په دین باندې عمل کړی نه هم الله پېژندلی او نه هم د الله رب العالمین په حقوقو ځان خبر کړی، نه مونږ او تاسې د الله په وړاندې خپل مسؤلیت پېژندلی، نه هم خپل پیغمبر پېژندلی او نه هم د هغه په وړاندې خپل مسؤلیت پېژندلی، نو بیا به مونږ او تاسې څنګه په قبر کې جواب ورکړو؟ او مونږ او تاسې نه دغه پوښتنې کوي. چې خپل رب هم پېژندلی او د خپل رب په وړاندې هم خپل مسؤلیت پېژندلی او بیا هم ادا کړی هلته به جواب ورکړو چې ربي الله رب مې الله دی همدغه رنګه د پیغمبر په اړه که پوښتنه وکړي او مونږ خپل پیغمبر پېژندلی او د هغه په وړاندې هم خپل مسؤلیت ادا کړی نو جواب به ورکړو چې نبي محمد صلی الله علیه وسلم او که چېرته مونږ او تاسې خپل دین پېژندلی او بیا هم د دین په وړاندې خپل مسؤلیت پېژندلی او بیا هم ادا کړی نو بیا به مونږ جواب ورکړو چې دین زمونږ اسلام دی لیکن چې موږ او تاسې په دې باب ګوښه پاتې شوي نه راته په کورنۍ کښې چا دین را ښودلی او نه راته په ماحول کښې او په محیط کښې داسې زمینه برابرې چې د الله رب العالمین دین زده کړو او په هغې باندې عمل وکړو نو بیا به موږ او تاسې د دغه پوښتنو دپاره هېڅ جواب نه لرو والعیاذ بالله الله دې نه کوي نو بیا چې څوک د دغه پوښتنو جواب نه لري الله رب العالمین د هغه ملایکو په واسطه دې ته سخته سزا ورکوي قبر پرې راتنګوي تر دې پورې چې پښتۍ یوه په بله کې ننوځي سزا او عذاب ورکوي او دارنګه روح ته په جهنم کې بیا سزا ورکول کېږي روح یې سیده جهنم ته ځي د جهنم د طرف نه بدن ته دروازه خلاصېږي، کړکۍ خلاصېږي چې په هغې کې د جهنم عذابونه او د جهنم بدبویانې را ځي. نو زما عزتمندو خویندو! موږ او تاسې باید په خپل ژوند باندې فکر وکړو، په خپل تېر ژوند باندې او په خپل راتلونکي باندې چې ایا موږ خپل رب پېژندلی دی یا د هغه په وړاندې چې زموږ کوم مسؤلیتونه دي، د هغه په موږ کوم حقوق دي، هغه هم پېژندلي دي که نه؟ خپل پېغمبر هم پېژندلی دی او د خپل پېغمبر په وړاندې چې زمونږ کوم مسؤلیتونه دي هغه هم پېژندلي دي که نه مونږ او تاسې خپل دین او د دین په وړاندې خپل مسؤلیتونه پېژندلي دي او که نه د خپلې کورنۍ او د خپل ځان او د خپلې ټولنې په هکله زمونږ کوم مسؤلیتونه دي چې الله رب العالمین زمونږ په ذمه باندې اچولي دي که چېرته مونږ او تاسې دا پېژندلي وي او بیا هم ادا کړي وي نو دا زمونږ او ستاسې دپاره لوی سعادت دی او که نه نو بیا الله رب العالمین زمونږ او ستاسې نه پوښتنه کوي نو د دې لپاره چې مونږ دغه مسؤلیتونه وپېژنو د دغه درس سلسله او د دغه درس دا لړۍ شروع شوې ده نو ټول په غور سره دا واورئ او خپل دین زده کړئ دارنګه خپل رب وپېژنئ خپل پیغمبر وپېژنئ خپل حقوق وپېژنئ او د ځان په وړاندې د نورو حقونه وپېژنئ چې دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي ای زما مسافرې او مهاجرې خورې! ای د خپل کلي ولس او خپلوانو نه لرې خورې! منم چې د دې تورو غرونو په خټینو کورونو او ورانو دیوالونو کې د ښار سهولتونه او رنګونه نه شته. منم چې دلته په ودونو او نورو ښادیو کې ساز او سرودونه نه شته. هو، دلته په غم او خفګان کې رواجونه او ناوړه دودونه نه شته. دا ځکه چې دلته غم او ښادي د نبوي منهج په سوري کې تېرېږي. ګوره خورې! خپلو زړو کالیو شلېدلي پېزار ته مه ګوره او مه ورته خفه کېږه. شکر وباسه چې د کور نارینه دې ستا بې ځایه غوښتنې او فرمایشونه د حرام مال پیدا کولو ته نه هڅوي. هو خورې! دلته که بې ځایه مجلسونه نه شته، نو الحمدلله غیبتونه هم نه شته. خورې! دلته که بازار ته چکرونه نه شته، نو الحمدلله ګناهونه هم نه شته. دلته د قرآنکریم حلقې او درسونه دي. دلته د الله رب العزت لپاره دښمني او محبتونه دي، دلته په صحیح معنا کښې د لوی رب طاعت او بندګي ده، دلته د اسلام په سپېڅلي دین ښایسته شوې له معنوي څخه ډکه زندګي ده. ګوره خورې! خوشحاله اوسه چې دلته دې ژوند د یوه ستر ارمان او هدف لپاره تېرېږي، نو ای زما مجاهدې او موحدې خورې! دا سپېڅلی دین ستا د وروڼو په څېر له تا هم قرباني غواړي، نو حوصلې او همتونه دې لوړ ساته. پام چې د حالاتو ادلون بدلون دې مایوسه نه کړي. پام چې په بې ځایه شکایتونو او غوښتنو د خپلو مجاهدینو وروڼو د هدف په وړاندې خنډ ونه ګرځې. انتظار کوه او تیاری وکړه، داسې ورځې را درومي چې د اسلام او کفر د دې اوږده جنګ په دوران کې به ډېرې سختې وګالې. ګوره خورې! دا غزنې لارې، دا پیدل مزلونه، دا لوږې تندې، غورځې پرځې او تندکونه، دا بې کوري، مسافري او هجرتونه، دا سړې تودې او د ژوند سخت پړاوونه، دا ټول د الله رب العزت د دین د انفاذ په هدف تېروې. دا د کومو دنیوي مفادو او شخصي ګټو لپاره نه دي. هو! دا هر څه چې ته یې په سړه سینه او خوشحالۍ تېروې په دې د الله رب العزت په لار کې د خپلو جنګېدونکو زمرو وروڼو ملاګانې ورتړې نو بیداره او هوښیاره اوسه دا دین ډېرې وینې او پاکې مینې ته اړتیا لري تکړه شه خپل راتلونکي نسلونه په جهادي مینه او روحیه وروزه هله ژر شه، خپل غازي خاوند او مېړني ورور ته دې په خپلو لاسونو ډکې ګردنۍ له ملا ور وتړه او په بېړه یې د ګرمو سنګرونو په لور واستوه، پاڅه او د اسلام د لومړنیو مېرمنو تاریخ را ژوندی کړه، خور یې هم دا ته وي چې د خپلو زمرو وروڼو سره د اسلامي خلافت د قیام په لار کې اوږه په اوږه د منزل په لور ګړندي ګامونه اخلي. مسلمانانو د الله رب العالمین دین چې دی دا خورول غواړي او د الله رب العالمین دین چې دی دا حاکمول غواړي نو په دې وجه باندې زمونږ د ټول امت مسلمه او ټول مسلمانانو او عوامو ټول خلکو له دا پیغام دی چې راشي د الله رب العالمین دا دین چې دی او د الله رب العالمین دا شریعت چې در جا نافظ کړئ او د الله ربالعلمین دین په دې نړۍ باندې خور کړئ او د الله ربالعلمین دین چې دی دا په نړۍ باندې اوچت کړئ د الله ربالعلمین توحید چې دی دا اوچت کړئ او هغه دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په درویشتو کالو کښې راوړی دی هغه په دې خلکو باندې نافذ کړئ زما د په الله قسم مې کوم دین چې محمد رسول الله راوړی که چېرته انسان ته دا معلومات وشي چې په دې دین کې او په دې سنګرو کې او د الله رب العالمین په دین نافظولو کې څومره خوند دی زما د په الله قسم مې دا خلک به هېڅکله هم د جهاد او د ډګر نه کښېنوي زما عزتمند مسلمانانو ورونو راشد الله رب العالمين دين چې دی هغه صرف او صرف خپرول چې دي او د هغې خورېدل چې دي هغه سره په جهاد باندې وي جهاد چې کله نه زما عزتمندو دین نه شي خورولی جهاد چې کله نه زما عزتمندو سړی مونږ نه شي کولی جهاد چې کله نه زما عزتمندو د خپل ناموس حیا او دغه ساتنه انسان نه شي کولی او جهاد چې کله نه زما عزتمندو انسان خپل دین نه شي ساتلی دا ټولو دین او د ټولو شیانو ساتنه چې ده او د دې ټولو شیانو حفاظت چې ده دا صرف خاص خاص او دین پورې دی دا دومره تکالیف او د الله رضا چې مونږ غواړو تا دپاره مو خوښه وي زما عزتمنده تا ته مونږ دا پیغام در کړو چې راشه د الله رب العالمین دې دین او د الله رب العالمین دا شریعت چې دا نافظ کړه والله العظیم اوس پورې ستا په ذهن کښې دا سوچ و چې دا تنظیمونه چې دا د یو ملک پورې تړاو لري خو لله الحمد والمنه د خلافت اسلامي هغه منهج دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خولې باندې څوارلس سوه کاله مخکې د دې پېشنګویي شوې وه چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي بیا به الله رب العالمین په دې نړۍ باندې داسې یو حاکمیت او داسې یو دین راولي او داسې یو منهج به راولي چې د الله رب العالمین یو خلافت به الله راولي چې هغه په منهج نبوي باندې به قایم وي او د هغه منهج چې دی او د هغه طرز عمل چې د هغه محمد رسول الله دی او د الله دین به زما عزتمند ده نو د دې وجې نه عزتمند مونږ تاسو ته دا خبره کوو چې راشئ د الله رب العالمین دین چې دی دا قرباني غواړي د الله رب العالمین دین چې دی دا تکلیفونه غواړي د الله رب العالمین دین چې دی دا وینه تویول غواړي د الله رب العالمین لپاره د خپل سر په لاس کښې ونیسئ او د الله رب العالمین دپاره راشه دا دین دا چې دی دا خور کړي او په دې وخت کښې زما د علماو او طلباو ته دا پیغام دی ای علماء کرامو والله العظیم ستاسو عزت چې دی او ستاسو کامیابي چې ده هغه د الله رب العالمین دین خورولو کښې ده او والله العظیم چې دین خورېږي هغه په جهاد کښې خورېږي ای علماء کرام راشئ دلته او د الله رب العالمین دا دین چې دی د انسانیت دی وښیوئ ستاسو فضل باندې الله رب العالمين دا دين دلته خور کړي او ستاسو فضل باندې الله رب العالمين دا دين مخکې لاړ شي او د نورو مرتدینو او کفارو ته زما دا پیغام دی ای مرتدینو که چېرته تاسو د الله رب العالمین دین مخې ته او د الله رب العالمین د قانون مخې ته ودرېدئ او د هغې رکاوټ جوړ شئ قسم په الله د الله رب العالمین د دین داسې زمري دي چې ستاسو د وینو ته داسې تږي دي لکه څنګه چې یو انسان ته چې تږی شي اوبه ته ته ضرورت لري ستاسو چې ستاسو وینو ته تږي دي او څومره په افسونو نو کښې لله الحمد خلافت مجاهدین الحمدلله دې مولانو دې مقصد ته رسېدلي دي چې یوازې یوازې د رب العالمین رضا ده او د الله رب العالمین رضا پسې روان دي والله العظیم دیو سرونه چا ته نه ټیټوي الله العظیم دیو چې دي د الله رب العالمین دین حاکمول غواړي او دا خبره ده چې د الله رب العالمین دین په دې نړۍ باندې الحمدلله اوس حاکمېږي او روانېږي الحمدلله خلافت اسلامي چې دی هغې مقصد او مرام هم دا چې د الله رب العالمین شریعت په دې نړۍ باندې حاکم کړي او دې نړۍ باندې د مسلمانانو دا دین چې دی هغه شریعت چې محمد رسول الله راوړی دی او هغه قرآن چې د الله رب العالمین کتاب دی هغه په دې نړۍ باندې حاکم کړي هغه مسلمانان او هغه خلک چې دي هغه چې مسلمانان د الله رب العالمین دین منلی او مسلمانان دې په هغو باندې ظلمونه کېږي د هغو ظلمونو نه نجات خلکو ته ورکړي هغه مسلمانان او زندانیان هغه را خلاص کړي او که چېرته تاسو د دې مقابلې ته ودرېدئ، نو زما دې په الله باندې قسم وي سرونه به تاسو نه غوڅ کړي، لکه څنګه چې د مخکې خلکو سره شوي دي. والله العظیم چې مخکې خلکو سره کوم کوم کار شوی، والله تاسو سره به تاسو سره به هم وشي، خو تاسو به مې دا خواهش دی واورئ چې راشئ د الله رب العالمین دې دین ته تسلیم شئ، که چېرته نه تسلیمېږئ، فاعتبروا یا اولی الابصار! د الله رب العالمين د دين په خپرولو کښې د کفارو او مرتدينو باندې رحم ونه کړې او دوی سره په داسې مېړانه او په داسې باندې قوت باندې وجنګېږې چې کوم قوت الله رب العالمين تاله در کړی دی والله العظيم ستا مخ ته تګ ستا مخې واله چې دا د الله رب العالمين رضا ده يو حديث کښې راغلي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي وایي هغه مجاهد د رب العالمين خان دي چې کوم مجاهد په اول صف کښې جنګېږي او شا ته نه ګوري او نبي علیه السلام والسلام فرمایي فاذا ضحک ربک الى قوم فلا حساب عليهم ای مجاهده سبا ماښام چې بیا ان شاءالله پنځه نیمې بجې ستاسې درنه چوپړ ته راځو، تر هغې مو په الله عزوجل سپارو، ورسره مو علیکم ورحمة الله وبرکاته.